کلو کې هغه دا ساماره د قران کریم چې په د څه ملاويږي په د باندې څه ملاوي چې باندې دا قران کریم وایي کنه نو سبو ته څه شي ملاوي سبو ته ملاوي شي په دې سره هم چې د چا میوه غټوي ان دا غوونی قیمت ته نسکیږي معلومي او په میوي سره بندونه پیژندل شي نو ثمره د قران کریم د قران کریم د ویلو د ذکولو او د عملی کولو میوه یو خبره با اوس ذهن ته تاسو راولم او را بشي ان شاء الله خبره دا ده چې قران خو دې او پیژند کنه ها نو دا رستو چې اوس ځکه می ثمرات وام کنه نو دا زه د قران وامه دا زه د فلټو د قران نه وامه بای خبر ذهن درانه لا راوشي زه چې اوس کم فضائل وامه ثمرات وامه نو د هغه قران وام چې کم ما مخ کې داغي حقیقت وي صحیح ده کنه چې ما د کوم قران حقیقت وی اوس که یو سړی حقیقت د قران پریک دی او وی چې ما ته خو میوه ملاو نشوا کای صرف تلاوت او وی قران ویلو چې داسې بوشي داسې بوشي داسې بوشي او ما ته خو هغه ملاو نش نو دغه فټو د قران ویلو صحیح ده کنه د د مثالې څومره غټ مار ماشومان راغستې غټ مار راغستې کنه خو چې مار بچوړي نو څوک له خواته تللی شي خدای دې راته اړو کوی خخینا نه په خوب کې پرې دا وا تخ شي لکه مار تخ شي ده کنه نو دا سپید سپید نو د سپي په ټوچی چل کوي کنه د سپي غوخه وړو کی چې سم سپي اصلي حقيقي سپي چې چل کوي په ټوچی چل اے دا روپۍ چې دی روپۍ نو د دې په ټو کار کوي کنه دا روپۍ کار کوي د سل روپو دومره په ټو کله کله ما شومان سره یي یی کني په شرعي غزي او غزي جی ما شومان سره کله کني بچو کا کېل په پاس لیکلې هغه بچو کا کېل باندې یو ټاپي ملاوي نه څه نه ملاوي په حقيقي روپای باندې بلا کار کیږي حقيقي قران چې وی انو بیا خو به ډیر څه ملاوي شي کو فرټوزو قران ډیر زیات مينو لکه مطلب دار چې ګيله به ځان نه کړه بل چا نه فضائل ثمرات میوه قران ډیر ویل دي او حدیث هم ډیر ویل دي ډیر ویل دي خو په حقیقت د قران دی په پټو د قران اوس دا خبره اوشوا زمانه د خبره څه مقصد دی چې دا پټو پرې خودل غواړي نه زما د خبره مقصد ز په خپل عوام بل څوک تیړو تشریح نه کوي زما د خبره مقصد دا دی چې دا فوټو په حقیقت بدلول غواړي پوه نه شوي کنه په کته نه راتل پکار لک په بر باندې تللو پکار په بر باندې لکتل پکار دي د ټوخي بوتل له او یا مړ جامي شیرین ټوخي سکای جامي شیرین نه او روح افزار روح څه دی ایوان بوتل له پاس خپل پټولي کړي اسټا خوان بدر کی ساټا یې بوتل ساټا خوان بدر کی لږ غونډه کې دا بوتل سر کولاو کا کډیر مزدار جو کړه اوس په مزه کې کبه نه کوي کوي با ټیک ته دا ضروري خبره خونه ده چې ار بوتل لخوږي صحیح ده کنه څه ضروري نه ده چې هر بوتل سي خوږي ځنې بوتل هغه کې ترخه دوايي هم وي خو هغه بدن لډیره مفید وي پوه نه شوي کنه هغه بدن لسوي ډیره مفید وي نو کزنه د قران کریم ګډ در باندې تاریخ لګي کنه نو خیر دی او دې لګي خو تیرې کا سیکا تیرکا نو ان شاء الله فائدہ به ډیر راوځي فائدہ به ډیر راوځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع لمع بس الله درته ملاو شو نو بس بیا څه کوي یار بیا څه کوي د قران کریم دومره میوي قران ذکر کړی دی ډیر زیات ذکر کړی دی قران کریم د الفت سبب دی فالف بین قلوبهم قران کریم دا د جنت د تو سبب دی فانقذکم منه قران کریم چې دی نو دا د رزق د برکت سبب دی رزق ځه نو لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم د لاندې او د باندې نه باندې نعمتونو فراوانی وي مونږ وایو نعمتونه نشته الله وی چې قران سره نعمتونه یې درس کوم بیان کوم او نشته اقامو لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم تاسو قران دروي کنا راځي رونو موس شو ودرید صحیح شو کنا موس ودرید نو آیات شو ودرید نو دی قران مجید کې تش موس ده نور به کوم څه شته دا ټول قران ودروا صحیح کا ودروا نو چې وی درای نو نعمتونه وبراوي خود ټولونه ته قران لوی ثمره لوی میوه د قران دا ده چې په قران الله ملاوي قران څوک ملاويږي الله بس الله دا ته ملاو شو کنه نو دنیا هم ستاسو شو آخرت هم شو ستاسو شو زیب النساء یو لوی شاعر تیر شوی دا او نیل السائرین کې شیخ القران رحم الله په طبقات مفسرین کې داغه تذکرہ کړی دا لوی مولا هم وا نو مشاعره له به غزل لګلې صحابه والو مشاعره پیجنې دلته هم بلا شي کېدلې انو مشاعره له غزل لګلې چې دا عاقل خان یو شاعرو هغه توی دا وایا هغه چې غزل وی کنه نو چې غزل وی نو غزل خورل کمالیو انو یې د بلالوري چې څنګه باینو اصل کې مینا را لګنه چې د بلالوري چې څنګه باینو نو هغه عاقل خان هغه خبره ته زیب النساء ته راولې غلا چې عاقل خان دا ویلي دي زګه چې د چا کلام سره وي نو شوق پیدا کیږي چې ومې لیدلې چې دی عالم کې سټوري غیر جمال لیدلې وجدا وطن می نو هغه شوق پیدا شو زیب النساء بل پر چې مشاعره ل غزل لګو نو ورسره یو چټو لګو وړو کې ونته چټي و ترسکو ولګو وی چې دا عقل خان توای چې استاد خبري جواب دی هغه کې وته لیکلیو وی در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل در سخن مخ پیمانم چوبوی گل در برگ گل هر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مرا پی در سخن مخ پیمانم چوبوی گل در برگ گل پی زخبل خبرو کی دا سی پټای ما لکه گل کی چی بوی پټوی گل کی چی بوی پټوی نو هر کی دیدن میل دار استر سخن بی ندمرا چې زما د لیدو څوک شوق لري نو ما د خپل خبرو کې ګوري ما د خپل خبرو کې نو هر کی دیدن میل دارت درس خون بینت اورا چې څوک د الله د دیدار شوق لري په قیامت کې بس هغه د قران راواخلي څه دی راواخلي قران راواخلي چې قران دی راواغس الله تعالی بدرته ملاو شي د قران کریم په جنګلو دا موږ په دریو خبرو لندو لندو باندې وکړه یو د چا کتاب دی دویم سل راغله دی او دریم سپې ملاویږي دا درې خبرې لاندې وشوي الله دې په موږ له عمل کولو توفیق